دشیو بیا د قلبون اضافت متکبر تا مضاف د تنوین حذف شو لری شو علا کل قلب متکبر کلیات د البقاء قاعده راوړي کلون کې کل چوای کله داخل سی فنکری مفید د عموم د جزئیاتو لکه کل رجل کل انسان هر فرد انسان هر فرد سړو هر فرد سړی معرفي داخل چې مفید د عموم د اجزا لکه کل الرجل ټول سړی یو سړی دی معنی دا ټول اجزا دا ټول ټول ټوکړي کل چې داخل سي په نکیرې مفیدی د عموم د جزیاتو چې داخل سي په معرفه مفیدی د عموم د اجزا جزیات او اجزا کې فرق جزیات افراد تای اجزا ټکړو حصو تای زما مطلب دا نه چې دا قاعده مې درته دلته اعتراض ځان جوړو علی کل قلب پر هر زړه د متکبر لکه کل رجل معنا هر سړی کل انسان هر انسان کل قلب معنا هر زړه د متکبر هر زړه د متکبر الله مولا د متکبر څو زړه ها شل پنځه ویشت دردام ډېر د متکبر خو به یو زړه ونه دا اعتراض علا کل قلب متکبر پر حاضر د متکبر ما ته په دی باندې اعتراض باندې پوه کی جواب دا دلته کل افرادی نه دی چې مفید د عموم د افراد کل کل مجموعي علا کل قلب متکبر پر ټول زړه د متکبر پر ټول زړه د متکبر پر هر زړه مو وایي نور هم راځي قران کې کفارو د زړو صفات کله وای زړونو کې قساوت کله وای مرض کله تبع کله زیغ کله ابا کله اکینا کله اقفال کله اشمئزاز اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون کله چې د الله تذکر د الله توحید تذکر کې د دوی د کفر په وجه دا یو ټکی وای اعتراض به یې د سره ختم مور لګولې الله د دوی په ډونو او د دوی په غوښړونو باندې د دوی د کفریاتو د کفر په وجه یوای د دوی د ضد او د عناد په وجه بیا ګوره قلوب جمع او سم مفرد نکته په افراد کې دا دا مصدر دی مصدر مصدر اصلا جنسی ا قلیل کثیر باندې په خپل دلالت کی تسنیه جمعیت ته ضرورت نه علا سمعیم نو اسماء ته ضرورت نه یا سمعیم کی عبارت په تقدیر د مضاف علی موازی سمعیم په زایدو د اوریدو زائد اوریدو وجو وجو دوی زما د مختصر المعانی نه یاد دی چې دا تنوین تعظیم د پاره او کتنوی د پاره بیا تفتازانی په تشریح کې مختصر د معنی کې فیصله کې ویرا دا به فیدی دي زار تعظیم لدی کلا تنوی لدی دوړ لدی کلا اصلا مقصد داو چې الله دا شي چې د دوی اسباب ټول معطل دي زړونه کار نه شي کولای غوږونه کار نه کوي سترګې کار نه کوي خو زړونه او غوږونه چې کار پرې دي نو هلې پرې دي چې په زړو په غوږو مهر ولګول شي مهر ځکه زړه او غوږ هر جانبي ادراک کوي د پردو په اوارانګو نه معطله کیږي کار جاری ساتلی شي په غوږ باندې پرده وزړو پرده ټکور په پرده مثلا تاسو پیرا وزړو کار کوي ادراک یې هر جانبه سترګې چې معطله پاتې کیږي کار چې پرېږدي نو داسې پرېږدي چې په سترګو باندې پردې اوارې سي ځکه د سترګو ادراک خالي د جاني مقابل نو هر خوانه ادراک نه کوي اوس ته په سترګو شاته نه ویني یو خالي دل نشي کولی بل خالي دل نشي کولی کوم روایت کې چې راځي د مشکات روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځل مانځي کې ګوره د شاه هم وینم نو یا خو هغه روایت حمل په معجزې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د معجزه او خاص بند ول منځ پوریا دا تشریح ما مشکات کې ته کړی کړی یاد ما یا خدا چې نظر دې بموقن عینین زه دې د خپل درشات ساره ما نو کتلې سترګو په کنجانو کتله مانځي بس امام کولی شي جایز ده معلومه سول امام د لمانځه کې مقتدیان څاري کنه په لمانځه ولاړ د سترګو د کنجان دی ګوري او سړ بل سړ در مانه مو خلا نه وړو سکی سنک اسمه دا درته ګوري زړو او د غوجو سره ختموي زړه او غوجونه چې کار پریدي نو د شان پریدي چې په مهرو لګي پردو باندې نه پرده چې پیاوړه نسی دا بل خوا ادراک کی بل خوا سترګې چې کافر دي دا چې پرې دي چې پرده پیاوړه سو ولی سترګې ادراک کی خالی دی یو جانب جانب مقابل نه دی خو او خو نه ادراک نشي کولی اچ بس پرده پر اواره سو بلای کار ختم شو وعلى ابصار المشاع ولهم عذاب عظیم او ګوري ودوی ته عذاب لوی ګوري ودوی ته لوی عذاب عذاب چې شدي عذاب وي وستا ورته وای ورته خو نه وای ماران دړمان دې ته خو عذاب نه وای اصلي ټکی معنا عذاب ستوای دا ماخوذ د عذوبت عذوبت عذوبت وای خوشوالی ته عذاب هغه مشکل دی چې د کوم مشکل په وجه باندې عذوبت سلب سي عذوبت معنا خوشحالي آرام اطمینان ختم سي عذاب سلب العذوبت نو یا په ور یا په مارو لړم یا په یو یا په بل شي کدی په دې سر نه خلاصي جراتریان ګوري بل بدر تو وایم بای عذاب نوای دا ماخوذ دا عذب سر عذب منع توای هذا عذب فرات خوږو اوبو ته عذبون ځکه وایي چې هغه تنده منع کوي نو عذاب ته عذاب عذاب خو مشکل و هغه مشکل ته عذاب په دی وجه وایي چې مشکل هم آرام او راحت منع کوي کا منع کوي کدا نو بسلن دا سوایا عذاب دی خو مشکل دی خو یو غټ مصیبت نو آیا د عزوبت څه چې عذاب کې سلبي د عزوبت د خوشوالي آیا وای چې مشکل ته عذاب په دی وجه وای چې مشکل منع کوي آرام راحت ګوري ته عذاب عظیم وجه د عظمت مې وای چې لوی ولي په دی وجه ومن الناس من يقول دا اوس دا درې میډلې د منافقانو با شروع منافقان چون کې پټ کافران او ډیر سخت ضرر رسا د دوی تشریح کی یو کبایه بیانې ومن الناس من یقول چې شو پیژندل سي او بعض انسانان هغه دي چې وایي وایي په خالی په خپل نه پزړه ما تا ته وایي د جیب بسار په سر بر تاغه شو چړې کې نسته من الناس کې د امین تبعیزی معنا او بعض الناس او بعض خلق ناس د نوسن څخه حرکت توای انسان نا انسانان ته ناسن زکوي چې حرکت کوي یا د نسیان ناس ته ناس کوي چې نسیان ماخوذ چې ناس نسیان کې هرول کوي یاره زما یو څه څه پیدیږي هغه مفیدو طالبین کې ما خیال وو اول ناس اول ناس دا مو یاد دي چې اور بیا مې دا لیم نه دی مفید نه پدې علاقو کې ستا مفید طالبین او مفید طالبین اول ناس اول ناس اول په انسانانو کې اول ناسن اول هیرون کړي اول په انسانانو کې آدم علی السلام اول هیر هغه کړي د قران فرمای سورۃ طه کې فنسیا آدم نه هیر شو د آدم علی السلام سه رسول هغه نه د ولا تقربا والا اول ناسن اول ناسن حمل اولینه دي چې مفید نه دی مفهوما جدا جدا او جدا مفهوم دا جدا مفهوم نو ناس ته ناس زکوای ومن الناس یو بعض انسانان آنی چوای د جیوی فساد چمړي مو ایمان لرو په الله سره د صفات او ایمان لرو پر دې د قیامت په شری تفصیل خو ما تا ته مخکې ویلي ګوري یقولو خالي دا د ژبي کلمه قبلېده ستا که یادي ما د الفرقو بین الفرق په حواله ویلي وه چې دا د خراسان د مجوس واقعا چې خالي زبانی لسانی کلمه کافي کیږي تلفظ په کلمه کافی نه تعقب ته ایمان کی سیادت ته ایمان کی کلمه گو دی وای شهادت کوم چې ته د الله رسول یې خو ما درته خالي د زړه په ژبې وي الله یا الله ته معلومه ده چې ته رسول یې زما او الله ته معلومه ده الله علم یې چې منافقان لکاذبون دروژن دي هلته به درته هم څه کې دروژن دي تلخیص کې تایید څلور جوابه استدلال د هغه چا چې هغه قاعده د واسطې اوریجو نو ما درته خالي د ژبې اغینا او په دې موضوع ما تفصیلی بحث کړی و بیا دا باز یاد نه کوم او باز انسانان هغه دي چې وایي د ژبې پر سر وایي په خدای نه پزړه یو قول اللسان یو بل قول القلب قول لسان تلفظ تاوائیں اور قول القلب اعتقاد تاوائیں طرفینو کی شرعی کمال دی لکه وا یاره پلانی سړی سهار او ماښام لګیا دی سهار او ماښام دا د ورځې طرفین دی ذکر کړل مانه ټول ورځ لګیای یقول وای د یو پسر چې ایمان ور په الله سره صفات او ایمان ور په قیامت او نه دی اصلا مؤمنان وما هم بمؤمنین چې الله پاک دوی نفي وکړ د ایمان خو نفي وکړ په جمله اسمیه تاکیدن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون دا اصلا جواب دی یو سوال سوال دا دیار کړی چې د منافقانو ورونو کې ایمان نشته نو بیا دا دعوه د ایمان کوي ولې جواب دا یخادعون الله دا د ایمان دعوه چې کی اصل د دوی مقصد مخادعه او دوکه د الله سره الله سره دوکه کوي او مؤمنانو سره دوکه کوي دا خو رب تو ارتباطو اج دې مقام کې سوال او اشکال دی هغه اشکال مال د ترجمه کې تا ته خدافه کړو کستا یادی ماخوذ خداع او خداع، مخادعه، باب مفاعله دي، د دې مصدر راځي مخادعه، مخادعه دوکې ته وایي، دوکې دا مطلب چې ته یو کار کوې زړه کې ستا یو اراده وي خو چا سره چې کار کوي ته په ذهن کی عقل کی بل څه ورچه دی توای دوکا حاصل د اعتراض او د اشکال داو منافقان دوکه کی د الله سره دوکه خود الله سره کېدې نش دوکه خو هغه چا سره کېدې چې په چا باندې نتیجه مخفي باد کیږي الله خو پر عالم د دوی تدبیر هم د الله په علم کې د دوی اسباب اسباب باندې مرتب نتایج ارڅ د الله علم کې اوس دې سمانا سو چې دوکه کې د الله سره نو یو جواب ته خو ما لفظي ترجمه کې اشاره کړو دوکه کې د الله سره خپل په ګمان د دې ګمان دا په ګلانو چې الله پاک په کثیر مما یقولون پوی نه عالم نه دی په جزئیاتو د حامیم سجده راوړوي آی کې او دش په تمایت کې حامیم سجده د شجر غوندې کې راوړوي د دوی دا عقیده چې الله پاک زموږ په ډیرو غیبانی نه پوي الله عالم ندی په جزئیات لکه اوس د فلسفه او د غندا عقیده الله عالم ندی په جزئیات کلیات په کلیات عالم دی جزئیاتونه بیا دوی په توګور له جوړي جزئیات باندې عالم ندی دی دا مطلب دی چې جزئیات الله ته په منزلې د کلیاتو دي په عدم د تغیر او تبدل د علم متعلقه کې لکه څنګه چې علم متعلق بالکلی نه متغیر کیږي د شان علم متعلق بالجزئی د الله نه متغیر کیږي اج وګوري ال علم کې فرق راتلو تغییر راتلو په تغییر معلوم چې متعلق دی علم زید نو نو ستا علم نو زید چراغو د دې ستا علم سوز په وجود بیا چې زید ختم سو ستا علم بیا بدل سو علم بدلیږي خو علم متلقا بالکلی نه بدلیږي که حیوانات باندې ستا علم راغو اوس حیوانات که څوک مري که څوک پیایي څوک ځي که څوک راځي ستا علم حیوانات پرې شان دی دوی دا پرتوګ ورله جوړی پرتوګ به د کم ځی ورله جوړ کی وای سړیا اخو کله دوی کې وډله ده د علم د الله سره مخ انکار کوي علم وای نسبت ته عالم معلوم کې عالم معلوم کې نسبت طرفین منتسبین غواړي چې عالمون بل معلومون وي کله ته علم ثابت ومنو الله عالم هم معلوم اسنی نیت راو خدا خو شرک سوای بیا خو یو نسو بیا خو دواسو ډیر زیات کم عقلی سړیا قاضی که چا تاسو ویل دی قاضی تعریف د علم کې نه گیای نه گیای خو تعریف د علم نشي کول کله وای چې علم حصول دي صورت مقوله د اضافت کلای صورت ته حاصل دي او سورۃ الحاصله حصول السوره مقوله د کیف ته کلای مقوله دی دا وتا اکل کله په کی وای قاضي وای وای نفس وجود نورانی یاده بیا پر ګډ وړ سیاخی کوی فلداو هل عقل هل عقل والمعقول العقل عقل معقول علم دین عقل سو او دا امام مالک قولم علم هغه هو چې چا کې خشیت دي خوف شرعن خو بس اسانه شي دوی تعریف نشي کوي د علم د انسان تعریف پرونو جوړ کړي انسان چې حیوان ناطق سوال چې اوس حیوان ناطق ناطق خو یې حیوانات هم دي دا نور چې خبر ورزده کی نه به یوه مراد په نطق سره ادراک ته د کلیاتو ناطق معنا مدرک ته کلیاتو دا نور حیوانات لکه مثلا مینا دا مدرک نه د کلیاتو معنا دوی په مفاهیم کلیو پوی نه دون خوای چې ما ما ما ما اوس په دې نه پوهېږي چې د ماما مفهوم کلي دا یې اصطلاحي مانا د مور رور بیا مور ورور نه پېژني که هغه پېژده کړي بیا هغه نه پېژني بیا په دوی اعتراض چې پیری خو ناطق دی په دغه معنا مدرک دی د کلیات بیا کې دی زی بدیل میزان بین سطور کې بدیل میزان کې یاره مراد په نطق سره هغه قوت د ادراک دی چې عمودا دی په قل د انسان کې بزا تخصیص راو خدا خود دوی د جانب بعید تحکم حکم بلا دلیل دغه قوت مدرکه د کلیات چې د انسان زړه کې د دې ته تنو تقوا ہے دا قوت مدرکه چې پیړ کې را دو بیان ورته دا او خیر دا مې درته ویلي ده یو اعتراض و اعتراض جواب اعتراض داو چې د الله سره څنګه دوکه کوي دوکه غوا چا سره کې چې په چا شي پټ پاتې کې په الله په خو یو شي پټ نه باد کې چې ما اتمنه ها دویشت آیت دی نو مونږ تاته جواب درکړو چي وايي دوکه کوي د الله سره دا خپل په ګمان د دوی ګمان دا و چې الله زموږ په ډیرو هغه باندې نه پوهیږي ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون د دوی دغه ګمانو چې الله زموږ په ډیرو هغه نه پوهیږي تشارک خاصه تفاول مشارکی کم صدور وی د فعل د جانبینو نه زارب زیدون عمران صدور د فعل زر دواړو نه سوی زید فاعل زارب زید اغه عمر ام فاعل خو یو فاعل سره یو بل او دواړو فعلونو په لفظونو کې سری فعل کې لنډه دا یو مفاعله ده یو تفاعل مفاعله مشارکه تفاعل کې تشارک مشارکه او تشارک کې تفاق فصول اکبری کې زده کړل خو پرې د مونږ دا څه کو دون زده کمای یو خادعون سوال اشی د صرفی قاعدی مطابق خادعون مانا دا راوزی دوی دوکه کی د الله سره او الله دوکه کی دوی سره نو اعتراض دانی چې الله خو دوکه نه کوي دا اعتراض دا مشارکه دا مشارکه دا خو جوړیږي نه دلته مشارکه خدا معنا نه چې الله هم دوی سره دوکه کوي دی شو د دې جواب دا دی چې بای مشارکه ستا کنه دوی خدا کې نو الله هم کې او خادعهم قران کې راځي او خادعهم اگر چاته بیا معنا داو چې الله دوی ته سزا ورکړي دوکي مشارکه ستا خو په دې مشارکه کې مشاکله ده او بل خبره ده چې دا مخاده دغه اطلاقونه په الله بیا سې کیونه اسماء د الله توقیفی دي یا کیسی نه دي رسو در تمام نوای حاصل د جواب دا مشارکه ستا خدا مشاکره مشاکله ده اصلا الله پاک دوی ته سزا ورکول د خدا یعنی الله چې کوم سزا ورکړي دوی ته دا اسی شکل کې خداع ده اصلا حقیقتا خداع نه شکل کې خداع داسې چې دنیا کې الله په دوی باندې احکام د اسلام جاری کړ اخر کې عذاب ورکړي دویم جواب دا وکه بای چې مفاعله خو همیشه مشارکین نه دلته مفاعله مغالبه لا مبالغه لا یخادعون الله دا معنا به خډيري دوکي کې الله سره سوال ختم به خډيري دوکي کې الله سره اے بھائی دریم جواب کوم د اصل اعتراض اصل اعتراض خدا او چې د الله سره دوکه څنګه کوي هی وای ما درته چې دوکه خپل په ځان خپل په ګمان بل جواب دا اعتراض دا عبارت کی تقدیر دی خادمون رسول الله دوکه کوي د الله د رسول سره رسول سره خود دوکه کېدای شي خطاوي عالم الغیب خناو ستا که یعنی ما په باس د نفی د علم غیب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم آی کې حدیث پیش کړی و بخاری شریف بیا دا حدیث په تشریح کې ما فتح الباری ښکارا کړی و عینی مشکار کړی انما انا بشر ا د بخاری اشا ټول مشکار کړی دغه ویج نبی اسلام ویلی چې انسان لا اعلم باطن الامور ما ته مخفي امور نه معلومیږي نو چې نه معلومیږي نو دوکه مور سره کېدای شي یخادعون الله معنا یخادعون رسول الله دوکه کول د الله د رسول سره خو په دې یو بل سوال هر کله چې دوکه د الله د رسول سره نو الله د دې دوکې نسبت ځان توري کی چې ما سره کوي جواب بدای د الله د رسول سره دوکا غوا د الله سره دوکا ده یخادعون الله والذین آمنوا ګور لکه فلما اسفونا کی کله چې موږ خواب دي کړو کله چې موږ غم جن کړو الله خو څوک نشي غم جن کولی غم جن دا معنا چې غم قبول کی غم جن دا خو تأثر دا خو انفعال تأثر انفعال خو انقلابي دا خو تغیر اخو حدوثي امکان افتقای راځي آسفونا دا معنا چې موږ پیغمبر خواورې کوي خو د پیغمبر خوا به دي کول د الله خوا به دي کول الله ځان ته نسبت وکړو آسفونا دلته یو خادون رسول الله والله ځان نسبت کوي یو خادون الله ما يخدون الا ما الا ادات کې د حسر چا سرو سنو نفي وسله بای بل چا سره نه کی منګر خالی ځان سره کی چې معنا د جوړیش د بل چا نه کی او مخ کې تیر سو چې نه د الله سره کوي کنه مؤمنانو سره هم کوي نو اوس حسر د سوسید خلا د دوی د خپل انفوذ سره اعتراض ما ته تجاب کوشي وای اثبات او ثبوت ته شی او حسر د بل شي الله او مؤمنان سره دوکه کوي فظاهر کی اچا سره دوکه نه کی منګر صرف د ځان سره کوي حقیقت کی معارضه نشته وای اثبات دیو شی حسر د بل شي الله امر کړی او تا دې دا کار وکړه اوامر یې الله شریعت دی دین دی لنډا چې دینی کار کوي دنیا لپاره دا د خدای صورت یو سړی منځ کوي تراوی کوي یو سړی اذان کوي دنیا لپاره کوي یو سړی jihad کوي ګوره دینی کار دنیا لپاره کوي یا د دنیا دا مال لپاره یا جاه لپاره دا د منافقانو صفت الله وی صفت قویه اوره په کفارو زکه ور ګډېږم یره ځان یو شار کومه اسی نه چې زه مشکل کې واقع سم خو کور دی کړی لا کړ ماحول دی وطن نه اوس چې په دوی کې اورګډ نسم د دوی سره و نه درېږم یره ما ته مشکل پیښ ما ته نقصان راکړي الله دا خلق منافقان منافقان کوس ګوري د حربي کفارو سره ولاړي انګريزانو سره ولاړي حکومت کې ور سره ولاړي غیر خو مسلمانان منځ کوم او داس کوم قران تلاوت کوم مخ په قبلي باندې درېږم یاره زه په حکومت ورګړې خپل فائدې لپاره که پورګډ نه سم زه شپه نه سم تیروي دا ته قانونا کافری کافر صفا کوي شک نو پي قانونا معنا ظاهرا شرعا اخو بیا فيما بينك وما بين الله استاو د الله معاملہ دا قران پاک فرمایي ومن يتولهم منكم فانهم منهم چا چې کفارو سره دوستانه وکړ ته ولام ته دوستانه څه کې ته پورګډې ګسر تا خپل پوجو کې سپور کو ته د فرنٹ لاین فرنٹ لاین اول صف کې ته صف یو ډول ته هغه پتا پسې الله فإنه منهم ان تغرا تاکید تاکید دی لو چې د تعویل دروازې بند کړي تعویل ماوی نه پکې چلی چې تولوم چې څوک کافرانو سره دوستانی کې دوستانه کې دا شان چې دا عقیده خپل کې دا دین تخوای الا بیا منهم نن تعویل نه وکاو فإنه منهم الله تعویل الله رو تړل هاوري او د داسې تن چې د کفارو په صف کې ولاړي مرګ یې داسې سپه روا دی لکه د سپي مرګ چې روا دی بلکې سپي په مرګ کې ثواب نه و غازي کېږي نه د مرګ کې ثواب څه غازي کېږي کفارو صف کې انګريزانو صف کې چې ولاړي مرګ یې دغسې روان دی شل والدین منځ کې یو داسې کې روژې دیني سیاسري کوي دی دې ګسه واقعي مسلمان هم وي خو یار مسلمان یې بوله منه مؤمن یې بوله منه ظاهر خو دغه ده مرګ هم په دغه راوه په دې چې دی خپل په اختیار دغو سره ولاړ دی نو د د عمل د د عقیدې او د د زړه ترجمان دی ترجمان عمل په سړي گواي او دی گواي دا منافقان چې وای نقشان تسی بنا دایره پورګړو په دې چا چې نه چې مشکل راورسي اسمه دا درته د مرض می در شو دی وړونو کې مرض دی یو مرض میلان کفارو ته بل ګوره بل مرض سورت احزاب احزاب سبا بیا فاتریاسی سبا نمخ کی آیت نمبر دی بتیس دو دیر شم مرض د میلان پردو زنانو تا فلا تخضعن بالقول د هغو به تمه پیدا شي لب و لهجه دي پردی زنانه که زوره پی چا پردی زړي سره خبره کوي لب و لهجه دي نرم نه استعمالي لب و لهجه دي کړکې سخت دي اما خبره دي بد نه یو کله قول معروفه مثلا فون راغو فونې پورته کوبای د چا دروازه و ټکور کور کې سړی نسته زنانه جواب ورکړي نو کړکدارې لهجې کې څوک څوک دې بکار دا شا دا نه شي فون راځي جی تاسو څوک یې تاسو څه وایي او دا وایي په نرم انداز کې دی نه کوي بیا د خبرې څه خبره نه وره ګوره بد رد نه وایي بد اخلاقي نه کوي قولا معروفه دی به تا ته ګوري دشان لکه د مرګ چپه شپې راغلي لکه روح چې د بدن ختلي تش کالبوت دی چې ولاړې سترګې د ایرغړي ها ما یا تاسو وی چې جهاد صورت راځي او دا پهلواني به کوم داغه ها د ایش پیش دغه شي ولاړې سترګې آسي اړي راړي اتا چې کوم وکاش ير زبدای جهاد کوم زبدای کارنامه کوم ها کله سړی ډیر ریاضي کنه دا روحاني بیماری ده که جسمانی بیماری علاج چونی سی دا جسم مری روحانی بیماری علاج چونی سی روح مری مانا علاج کیڑ فزادهم الله مرضا او د دوی په وړونو کې بیماری و د حسد د مؤمنانو مؤمنان طریقې ویني او سوچي نو ورزیات دي کې الله پاک دوی ته بیماری شراس و دوی ته الله شرا نه کی موتا ته تعلیم کوي یو اخبار دی د الله د جانبه الله ورزیات دي دوی ته بیماری اخبار امخ کې انشاء چې شراس انشاء آیا اخبار بیماری ورزیات دي داسې ورزیات دي چې مؤمنان ته الله ورځ پر ورځ ترقی ورکړي عذاب دی یو خو په دی په وجه د کذب او بل و اذا معنا و بما اذا قیل لهم او عذاب الیم ملاوی دوی ته په دی وجه چې کله اویل سی و دوی ته ویون کی چار سوګي قائل چار سوګي قیل قائل رسول فقستم متمم فساد مکوې په منافقت د خدای په ځمکه دوی جواباً وايي چې نه یې موږ مګر سم کار کوونکي. فساد ته اصلاح وايي د منافق بل کبیر صفت. الا ټوله دنیا یې واورئ خبردار ټوله دنیا یې واورئ یقینا دا منافقان هم دغه دوی شیما بل څوک نه